هغه دیموکراتان او تش په نامه مسلمانان دې هم واوري چې د دیموکراسۍ او سیکولریزم حاکمیت کښې د مسلمانۍ تمثیل کوي. هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کښې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو اوس زاړه مذهبونو سره که هغه اسلام وي او که نور کفري مذهبونه وي دې سره د دوی مذهب هېڅ قسم تعلق نشته اصل کې دې تفسیر ته موږ ته ضرورت ځکه پېښ شو چې د دوی مانا منفي دی که نه وي چې ژوند جهان کې چې کوم مذهب هم وي هغه مذهب کې دا مانا موجوده دی چې هغه دنیا کې نور څه څومره مذهبونه وي هغو سره الله تعلق وي ځکه خو ځان ته مذهب وي نو دنیوي مذهب، دنیوي دین، دنیوي نظام، دنیوي قانون دا مانا وه که نه؟ د دې معنی مانا کومه ده هغه بیا دا ده چې وطنیت، جمهوریت یعنې دموکراسي او کپیټلیزم یعنې سرمایه داري، سرمایه دارانه نظام معیشت او سیکولر معاشرت، نورو خلکو ته دوکه ورکوي د سیکولرزم ټوله ازادي ده بس دا قبوله کړو که سیکولرزم ټوله ازادي وه بیا هم کفر وو موږ ته خو بیا هم نه قبوله وه خو خلکو ته دوکي خبره کوم دغه شپږ د سیکولر مذهب ارکان دي که چېرې تا ته څوک ووایي چې سیکولرزم څه شی دی او ته دا غواړې چې زه اسان جواب ورکړم نو ته به ورته ووایې چې سیکولرزم وطنیت جمهوریت سیکولر معیشت سیکولر معاشرت سیکولر قانون او شخصي ازادي ته یې بلکې د اسلام ته څومره حکمونه دي هر حکم کښې دا معنی پرته ده که سړی ورته سوچ وکړي او هر حکم کښې اثر هله وي ښه ته هغه باندې کله عمل کوې ستا دا معنی ملحوظه وي دا معنی ذهن کښې وي د دې معنی استحضار د تا ذهن کښې وي بیا هر حکم کښې ډېر زیات اثر وي هر حکم باندې عمل کولو کښې نو د دې معنی وضاحت مو ځکه کوو شپږ ارکان د سیکولریزم دي دې کښې د سیکولریزم والا کومه اصل معنی ده دې کښې موجوده وي ډېره واضحه دا خبره موږ ځکه کوو چې ځنه ملایان حتی که او ځنه خلق او جمهوریان دا خلقو ته دا دوکان ورکوي ښه جمهوریت بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی وطنیت بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی د وضعي قوانین بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی که د هر شی سیکولرزم نه وي سیکولرزم سره څه پاتې نه شو دغه هوا کښې یو شی دی بس په زول غوندې کله چې یو شی ته دومره سپک څه نظر کښې کښې اوس د کفر خو سپک ګڼل په کار دي که نه سپه ګڼلو مانا دا نه ده چې تا باندې در روان وي او تا اسلام ختموي او تا باندې خپله نفیظ کېږي او ته ته د هغه پروا نه کوې سپه ګڼلو بل مطلب دی سپه ګڼلو مانا دا چې ته روایې ما که ته دومره وړوکی شی دا وګڼې نو دومره غټ اندېښمن شی ته دومره وړوکی وګڼې او په تا بیا مسلط کېږي لکه څرنګه مسلط شوی دی څرنګه دا ټول شونه ونه کاټ کړې خو بیا خو سیکولرزم سره ته پاتې نه شو نو د سیکولرزم مکمله معنا دې کښې پرته ده ښه او زه کوم سیکولر دولتونه دي که نه سیکولر ریاستونه او سیکولر ملکونه دي هغه نه چې کله دا خبره کېږي چې هغه سیکولر دي، د هغه مانا دا ده چې هغه کې دا شپږ ارکان نافظ دي. دا شپږ ارکان چې ونه لرې کړې، هغه سیکولر ملک نه پاتې کېږي. هغه بیا سیکولر ملک نه پاتې کېږي. او دې کښې څرنګه موجوده دی د سیکولرزم اصل مانا؟ سیکولرزم اصل مانا خو هم ذهن کښې دی که نه؟ سیکولرزم اصل مانا یوه دا دی نفي کښې نفي کښې دا دی چې غیبیاتو اخرت او زړو مذهبونو سره له تعلق مذهب د له دنیت دا معنا دی اثبات کې معنا دی دنیوي مذهب پوهېږئ نو اوس دا دواړه معنې موږ وګورو ښه وطنیت کې به هم موجودې وي جمهوریت کې به هم وي سیکولر معیشت کې به هم وي د کپیټلزم کې او سیکولر معاشرت کې به هم وي سیکولر قانون کې به هم وي او باطل به هغه وي د عوامو اکثریت ورته باطل وي دې نه علاوه نه حق شته چې ته نه باطل شته صحیح ده دنیا کښې چې څومره مذهبونه دي دې خبرې خو غیب سره تعلق هسې نشته اخرت سره اخرت سره تعلق شته غیب سره شته نه یهودیت او نصرانیت نه ونیسه د هندوانو او د سیکانو مذهب پورې څومره مذهبونه دي سره د اسلام سره د اسلام ښه دې ټولو مذهبونو کښې دا معیار نشته ښه څه حق به هغه وي څه عوامو اکثریتو ته حق وي یهودیت او نصرانیت نه ونسه د هندوانو او سیکانو مذهب پورې سره د اسلام ته څومره زاړه مذهبونه دي که کفري مذهبونه وي او که اسلام وي دې ټولو کې دا خبره نشته ښه څه حق به هغه وي څه عوامو اکثریتو ته حق وي باطل به هغه وي څه عوامو اکثریتو ته باطل بلکې دې ټولو مذهبونو کې دا خبره دی ته حق په هغه وي څه د مذهبونه ورته حق وي او باطل په هغه وي څه د مذهبونه ورته باطل وي دا څه دی که نه دی د ټولو مذهبونو خلاف شول که نه جمهوریت سره د اسلام او غیب او آخرت سره هسې تعلق نه شته نو سیکولرزم زه بله هېڅ چیز ته د وطنیت بنیادي مسله دا دی چې د تعلقاتو بنیاد به وطن او وطنیت وي وطن او وطنیت وطن خو هسې وطن دی وطنیت د وطن باندې مبني عقیدې ته یې وطنیت ښه د تعلقاتو بنیاد به وطن او وطنیات وي، یعنې که وطن والا کوم وي، که هغه کافر وي او د ورور وي، خو که وطن والا نه وي، که هغه مسلمان وي، هغه به اجنبي وي، غیرملکي وي. دا د وطن او وطنیات بنیاد مطلب دی. دا خبره د څومره مذاهب دي، لکه غیب او عقیدت سره خو د دوی هسې تعلق نه شته، خو د څومره مذاهب دي، ټولو سره د دوی تعلق نه شته، نه یهودیاتو نه سره نېت کښې دا خبره شته، بیا تحلیل او تحریم دنیا لپاره کوم شی مفید دی او کوم نه دی مفید دې کښې خو اختلاف راتلی شي دا اختلاف دوی بیا په جمهوریت حل کوي اکثریت کوم شي ته مفید هم مفید وي اګر که د دنیا ټولو نه جهیلانو خلکو ورته مفید یلي او اکثریت چې کوم شي ته غیر مفید وي هم غیر مفید وي اګر که د دنیا ټولو هوښیارانو هغه ته مفید یلي سیکولر معاشرات کې معاشره اصل کې د تا خپل کور کې چې کوم کسان دي، مور دی، پلار دی، خویندې او وروڼه دي، بچیان دي که نه، همدارنګې خپلولان دي او ګاونډیان دي که نه، کلي کښې دي، یا مجاهد یې مرکز کښې دي درسره، یا سنګر کښې دي درسره، صحیح دی، او هر ځای کښې چې دي، دې خلکو سره کوم تعلقات دي، دې تعلقاتو ته معاشره یي، معاشرت ورته یي که نه، بس دا یوه اسلامي معاشرت دی او بل سیکولر معاشرت دی، اوس به د سیکولر معاشرت وضاحت کوو. نو سیکولر معاشرات کې د سیکولر معاشرې تعلقاتو کې د حاکمیت حق خپلمنځي رضامندي ته حاصل دی، خپلمنځي رضامندي ته، باهمي رضامندي ورته وایي، خپلمنځي رضامندي ته یې همدا خبره په بله طریقه لیکای شئ، هغه دا څه سیکولر معاشرات کې د تعلقاتو بنیاد خپلمنځي رضامندي دی یا باهمي رضامندي دی، وضاحت یې دا شی دی. مختصر وضاحت یې داشی دی د سیکولر قانون کښې تا باندې څه پابندیانې دي دا خو ته بلکل کوې نه او سیکولر معاشرت کښې څه تعلقات داسې دي د هغه تعلقات هغه قانون لاندې راځي مثال په طور باندې مجاهدینو سره به هیڅوک هم څه تعلق نه ساتي هغه مطلق حرام دي د دوی امریکې نه ونیسه افغانستان او پاکستان او سعودیا پورې مجاهدینو سره تعلقات مکمل بند دي نو بیا دا سوال نه پیدا کېږي چې څه طریقې سره تعلق وساتئ څه طریقې سره خو څو حلاله کېږي چې تعلقات خو بنیادي جایز وي اجازت یې وي ښه دا خو بلکل حرام دي ورکې دا یو مثال دی داسې نور به وي اوس کوم تعلقات د سیکولر قانون چې کوم د عدالت والا قانون دی هغه قانون لاندې چې کوم تعلقات نه رسي هغه قانون نه بهر وي نو هغه کې بیا د حاکمیت حق خپلمنځي رضامندي یا بهمي رضامندي ته ورکړی دی، د تعلقاتو بنیاد یې بیا خپلمنځي رضامندي او بهمي رضامندي ګرځولی دی. هغه مثال دا دی، د مثال په طور د اصل سیکولر قانون کې اصل سیکولر قانون کې زنا ناجایز کار نه دی، نه زنا جایز کار دی، نه زنا ناجایز کار دی، صحیح دی، بس که چا په زور زنا وکړله، نو دا خو بیا ځکه ناجایز دی چې دوی خپل خواهش بل چا باندې په زور مسلط کړي. د بل ازادي کې یې لاس ووهل که نه؟ صحیح دی که نه؟ او د بل ازادي خرابه کړله. صحیح دی که نه؟ خو که بیا خپل منځ کې ورباندې راضي شولو، بیا چېرې؟ بیا جایزه دی. نو زنا بالجبر سیکولر قانون کې ناجایزه دی، زنا بالرضا ورکې جایزه دی. نو اصل حاکمیت حق چا ته حاصل شو؟ منځي رضامندي ته. په همدې راز هماندي ته حاضر شې که نه همدي درته دا شی حلال کړو که نه اګر که دا حرام وو خو حلال درته همدي کړل او دعوت تبلیغ هم دوی همدي ته چولی دی ته چا ته دعوت ورکوې که هغه تا سره دي دعوت اورېدلو باندې راضي نه وو نو بیا خو د خپل خواهش ته په هغه مسلط کوې ځکه دعوت هغو خواهشاتو کښې چولی دی نو که چېرې بیا هغه ته دي دعوت اورېدلو ته راضي وو نو بیا بس دغه شی جایز دی که نه وي نه جایز دی صرف دا حکم ته نه وایي څه شکل یې د اسلامي حکم وي، اسلامي حکم اخلئ څه د هغه حاکم الله وي، که د هغه د هغه حاکم بل څوک وګرځي کي مغه اسلامي حکم غیر اسلامي حکم ګرځي نو ګوره زنا دوی څه کوم جرم ګرځولی دی دا د اسلام په وجه نه دی ددې څو وجې دي یوه وجه دا چې که چېرې د اسلام په وجه د زنا جرم وای نو باید څه چا زنا کړی وای هغه ته سزا اسلامي ورکړی شوی وه اسلامي سزا ته ورکول کېږي سل کوړۍ یا رجم والا سزا ورکول کېږي نه صحیح دی نو معلومه شوله چې دا د اسلام په وجې نه دی دي کښې الله حاکم دوی نه دی شمارلی که نه د دوی حاکم الله ورکې نه دی ښه دویم دا چې دا په دې وجې جرم نه دی ګرځولی شوی چې دا اسلامي حکم دی بلکې په دې وجې جرم ګرځولی شوی دی چې د عوامو اکثریت دا خبره پوس کړې دی پارلمان کښې ښه پارلېمنټ کښې دا خبره نو بيا سېکولرزم ته خبره وګرځېده البته تاسو ته مو اول کښې قيد دا لګولو چې دا اصلاً د سېکولرزم حکم دی نو چې کله اصلاً دی نو دې طرف ته هغو روان دي ښه دې طرف ته روان دي تعليمي ادارې هم په دې لګيا دي چې خلق ته زنا بالرضا ښه شی وګڼي خالص زنا بالجبر بد وګڼي مؤسسې هم دې طرف ته روانې دي همدې طرف ته دعوت چلوي مېډيا هم په دې شروع دی د دې فضايل بيانوي صحيح دی او د هغو خلکو بد بیانوي چې هغه اوس د نه برداشته نه خال منې کوي او د ملل متحده طرف نه چې کوم دباو او پابندیانې وغیره وغیره ترغیبونه پیکجونه وغیره دا شیونه دا روان دي سیز دا هر شی روان دي دې طرف ته نو د دې ورو ورو تا نه غیرت وباسي حتی که څه ته اخر پارلیمنټ کې د همدې طرف ته ووټ واچوې صحیح دی که نه خو اوس د تا رګ داسې طریقې سره اوس د تا رګ کې لږ غیرت شته دی هغه چړي نه ډېر میډیا ذریعې سره او د تعلیمي نظام سره او همدارنګې موسسو وغیره حکومتي دباو ترغیبونو وغیره دې ذریعې سره ورو ورو عوامو کې چې کوم څه نه څه د زاړه غیرت جراثیم پاتې وو هغه یې ورنه ختم کړل نو بس اوس همجنس پرستي د جواز حکم یې وکړل نو دا ورو ورو داسې کار کوي ښه اسلام کې او نورو مذهبونو کې اصل کې غیب باندې د ایمان عقیده ده او وضاحت یې مو هسې کړی دی چې نورو مذهبونو کښې ګډوډ دی خو غیبو باندې عقیده شته اوس غیبو باندې کله عقیده کوم مذهب کښې وي دې خبر ته سوچ وکړو کوم مذهب کښې چې غیبو باندې عقیده وي هغه خلکو کښې بیا د ګناه والا تصور هم وي د ګناه عقیده هم وي چې یاره دې باندې زه ګنهګارۍ کوم د ګناه تصور څه دی د دې غیبو باندې عقیدې سره تعلق دی لکه اوس ته دې چت نه ځان غورځوې که نه نه تر دې چې بیمارېږې مه کوه که نه نقصان درته یادوې نو ګناه تعلق اصل کښې غیب اوبنې ایمان سره دی نو ټولو مذهبونو کښې غیب اوبنې د ایمان ذکر شته دی سره د اسلام او دې وجې نه د ګناه تصور هم ورکې شته او په همدې وجې نه د زړو مذهبونو والا نور خلق او نه مسلمانان هغو ته دا جواز نشته دی که نه چې هغه تا سره د خپل مذهبي حکم کښې دا سیاستونه وکړي الذین ان مکناهم فی الارض دې ایت ته قضا دا ده چې موږ فوراً شریعت نافظ کړو سیاستونه ونه کړو که نه دا څه وجه دی دا وجه ده چې موږ د ګناه عقیده لرو او ګناه عقیده ولې لرو ځکه چې په غیبو ایمان لرو خو سیکولرزم کښې خو د غیبو باندې د ایمان ذکر نه شته د غیبو باندې ایمان ذکر نه شته نو د ګناه سره تصور نه شته سره سیکولرزم کښې دا شی شته نه چې هغه نه چې وګوري چې دې ګناه دی دې ګوپ مطلب هسې کله دا شی نشته نو هغو هر شي کې سیاست کوي هغه خپل سیاست پر اسلام باندې عمل کوي اوس یو هندو سړی دی هغه اسلام باندې خپل سیاست پر عمل نه کوي هغه پوهېږي د هندوانو مذهب طرف نه هغه یې ته زه ګنهګاره ګورم همدارنګه یو مسلمان د هندوانو په مذهب عمل نه کوي سیاست ته پرا ځکه چې پوهېږي چې ګنهګاره ګورم ګناه تصور دی که نه بلکې کفر کېږم اوس سیکولر سړي کې د ګناه تصور ځکه نشته چې په غیبو باندې ایمان نشته نو هغه دا سیاستونه کوی شي ښه دا فرصتونه نشته چې ته شرعي حکم کې دوره تخیر کوه خو دا سیکولر خلق خو ورکې تخیر کوي نو دې وجې نه د سیکولر خلقو هدف خو دا دی چې هغه د موږ معاشره کې هم دا قانون قوانین جوړ کړي څه مثلا زنا پر رضا ورکې جایزه کړي هم جنس پرستي ورکې جایزه کړي نور د ګناه کارونه ورکې جایز خو هغو دا کار په تدریج کوي سل کالان ورته صبر کوي، پنځوس کالان صبر کوي، د دوی خپل مذهب کښې هم دا خبره نشته چې په دوی ته ګنهګارېږی بلکې د مذهب کښې د سره د ګناه تصور نشته ځکه چې په غیبو عقیده یې نشته اصل خبره همدا کوله. د سیکولر معاشرت Secular معاشرت کښې چې کوم د تعلقاتو بنیاد بهمي رضامندي دی خپل منځي رضامندي یا د سیکولر معاشرتي تعلقاتو کښې چې کوم د حاکمیت حق د خپل منځي رضامندي ته ورکړی شوی دی بهمي رضامندي ته ورکړی شوی دی نه دنیا کې یو مذهب کېن نشته ها دین غیرو سره تعلق شته نه اخیرت سره تعلق شته و دنیا کې یو مذهب کېن دا نشته زړو مذهبونو کې و نه اسلام کې شته ها ټولو زړو مذهبونو سره د اسلام دې کې د حاکمیت حق او د تعلقاتو بنیاد دا مذهب دی ها حاکمیت حاکم مذهب ته ورکړی چې تعلقاتو بنیاد مذهب دی نو د مذهب بیا خپل وضاحت دی خو البته ته سره دا خبره نه مني څه د مو مذهب کي چا تحريف کړی دی او ورکي دا حکمونه ورکي وضعي دي ولي سره دا عيب ګڼي عيب يې ولي ګڼي ځکه څه کوم مذهب د الله طرف نه نه وي هغه ته کوم قانون څه د الله طرف نه نه وي هغه هغه د سره هغو قانون نه ګڼي ځکه خو دا شی عيب ګڼي که نه هغو احکامو باندې خو هسې سیکولرزم قبضه وکړله که نه اوس شخصي ژوند ته راغلی نو شخصي ژوند کې اوس سیکولران دا نه غواړي چې پر اسلام عمل وکړې پوهېږې یا بل څوک په بل خپل مذهب عمل وکړي بلکې شخصي ژوند کې دوی دا غواړي چې د سیکولرزم پابند شي خلک څرنګه دا چې د هغو شخصي ژوند کې تعزد پرېښی شخصي ژوند کې دوی دا غواړي چې ته د سیکولرزم مباح حصې باندې عمل وکړې شخصي ژوند کې دوی څه غواړي چې ته د سیکولرزم هر مذهب کښې سره د اسلام شخصي پبندي رهه خو خاص شونه داسې دي څه هغه شخصي طور بنې خل کو ته مباح کړي او سيکولرزم کښې شخصي ازادي رهه دا تمام مذهبونو خلاف دی غیب او آخرت سره خو هسې تعلق نشته نو معلومه شوه چې د شپږ واړه ارکان کوم دي او د دې شپږو واړو ارکانو کښې هر یو رکن د ورځې لومړی ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې یې قیام امکان نه لري که څنګه؟ د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد څه سره تللی شي؟ د اونۍ پوښتنه، د هرې جمعې په ورځ د خلافت غږ نوي اېف اېم څخه. غازیان د خراسان دي حماسي زمزمې دي مؤمنو پرګنو ته یې ورکړې حوصلې دي په هر میدان کې مخکې دي الحمدلله شکر دوی ډېرې سختې کړې په مرتدو ورځې شپې دي. په دې خپرونه کې د خراسان له یو پیاوړي شاعر سره د هغه د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه. د هغه خواږه شعرونه او د ژوند کیسې اورئ. د هرې سې شنبې په ماښامنۍ خپرونه کې. له خلافت غږ نوي اېف اېم څخه. اسمان ته بیا د نڅاګرو حورو سیل راغلی اسمان ته بیا د نڅاګرو حورو سیل راغلی اوس د مقبول شهادت هر ځوان طلبګار جوړېږي شنه ګرنېټونه د راز کوپې شرنګېدونکې چړې شین کمربند یو عجیبه ډول سینګار جوړېږي په حماسي زمزمې خپرونه کې تاسې ته په ورین تندي هرکلی وایو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د خلافت غږ راډیو ټولې خپرونې یې په غور سره واورئ. په حماسي زمزمې لومړۍ خپرونه کې مو د څېړۍ سیوري، وتلې څېره او وتلی شاعر را بللی او مېلمه کړی مو دی. په دې اړه به تاسو خپل اټکلونه کوئ چې دی به څوک وي؟ دا موږ هم لومړی د دې حقدار ګڼو چې لومړۍ خپرونه له ده سره وکړو، که څه هم څو ځلې پسې راغلو، په موقع به دی نه و، خو مونږه له بل شاعر سره دغه خپرونه لازمه نه ګڼله چې لومړی له هغه سره خپرونه وکړو، که څه هم زمونږ ټول شاعران الحمدالله ډېر بااستعداده او لوړ شاعران دي، خو دا مونږ په ځان باندې د یو وجداني حق ګڼو چې دغه لومړۍ خپرونه له ده سره وکړو، نو تاسې. هر سړی دی دیدن ته تږی تږی چې د خوږو زړو درمان دی او شاعر دی په ظاهر کې ډېر ساده خو په باطن کې په کافرو بس طوفان دی او شاعر دی شاعري سر تر پایه حماسه ده شاعري سر تر پایه حماسه ده د جهاد هم پهلوان دی او شاعر دی شاعري نمونه ده هر شاعر ته هر شاعر ورته حیران دی او شاعر دی چې د مینې محبت هم یو مثال دی چې د مینې محبت هم یو مثال دی، په ملګرو مهربان دی، یو شاعر دی، په خبرو او مجلس یې نه مړېږي، د طوطي په شان ګویان دی، یو شاعر دی، شاعري خو یې له ځایه شاعري ده، شاعري خو یې له ځایه شاعري ده، هر کلام یې جوړ روان دی، یو شاعر دی، دا به څوک وي ای ملګرو فکر وکړئ، دا به څوک وي ای ملګرو فکر وکړئ، دا محسن. په بهار ګران دی یو شاعر دی. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفانٍ. نو اوس به پوه شوي یاست چې زموږ دغه لومړۍ حماسي زمزمي خپرونه له چا سره ده. دغه وتلی شاعر د خراسان په دنګو غرونو کې د حماسي زمزمو شاعر محترم محسن صاحب دی چې له ده سره او د خلافت د سیوري د لاندې دې الله مونږ د هر قسمه د الله د رحم او کرم او فضل او احسان او امداد او د الله د توفیق او د الله د هغه مونږ ته چې کوم فرصتونه او موقعې مېلاوېږي د خدمت او د هر قسمه خلافت دپاره د هڅې او د کوششه نو دا سلسله دې الله همداسې جاري ولري او تاسو ته دې هم الله ښایسته ژوند درکړي د خیره د خلافت د سیوري نه لاندې مو الله خوشحاله او په راحت کښې لره جزاک الله جزاک الله محسن صاحب راځو ستاسې ژوند ته او شاعرۍ ته چې دغه خپرونه مونږ په همدې نیت پیل کړې ده چې د شاعرانو ملګرو سره خبرې اترې ولرو دوی سره د زړه خواله وکړو دوی په شعر و شاعرۍ باندې خبرې وکړو ځکه چې دغه مونږ مینهوال او اورېدونکي دوی د څېړۍ سیوري ډېر مینه وال دي، نو د دوی په زړونو کښې به د دغه شاعرانو په اړه ځینې پوښتنې وي. نو مونږ هم دا خپرونه په همدې خاطر پیل کړې ده چې دغه اورېدونکو ځینې پوښتنې ځواب کړو او ستاسې په اړه ډېر معلومات واوري، ستاسو ډېر کلامونه او ډېره شاعري واوري. محسن صاحب! لومړۍ پوښتنه عموماً چې له شاعرانو کېږي هغه دا ده چې له څه وخته تاسې شاعري پیل کړې ده او کله تاسې پوه شوې چې تاسې یو شاعر هستئ؟ ښه له زړه سره دا خو به خوږو اورېدونکو سم دا حال شریک کړو چې هغه به خامخا فکر کوي چې یاره دا نو که نه شاعرۍ زما تقریبا به شپاړس کاله کېږي چې دا شاعرۍ کلام سره بس همدغسې بلد شو او مخته شو بیا لیکل تجربې وې ازمویدې وې اولنۍ خو مونږ دې حالاتو دې معاشرې او دې انقلابونو ته مونږ کتل که نه او بیا دا مؤمنانو مسلمانانو او مخلصینو متقینو صادقین چې په کومو ځایونو کښې مو نو هر طرف نه په دوی باندې دایره راتنګه وه یو طرف ته مو قرآن اورېده درس مو اورېده او د قرآن او د حدیث او د الله د کتاب احکام هم اورېدل او د هغې هغه مخامخ عملي دغه کښې مونږ هېڅ هم نه لیدل که نه بس دا احساسات و سوچونه فکرونه بیا د تېرو وختونو په هغه وخت کښې دا که خیال هم کله پاکستان کښې نو دغه د شعب توحید اوس نه نظم و که نه تنظیم و په هغه کښې به داسې وه چې پروګرامونه به کېدل انجمنونه به کېدل هغه انجمنونو کښې به چا خپله موضوع څېړله او چا به څه ویل او چا به څه ویل که نه مختلف بیانات به کېدل نطقواني هم په کښې وه نظمونه هم په کښې وي ترانې به هم په کښې وي نو زیاتو به پرې خپلې جوړولې خود ساخته شاعران هم په کښې وو چا به کلامونه جوړول زما اولنی د شعر اغاز او ابتدا چې کومه وه، نو د اشاعة التوحید و السنة دغه انجمنونو کې د توحید په موضوع باندې وشوله که نه چې د توحید هغه پرچار هغه اولنی کلام چې ما لیکلی و، هغه دا و چې زه موحد یمه توحید او سنت کار ده زما تل مسلسل په دغه لار باندې رفتار ده زما او خیر که په دې لاره کې خنډونه تکلیفونه راځي زه به دا لار ترې پاکومه دغه کار ده زما او که مبتدع او مخالف د شرک دام جوړوي د دې دامونو ازاله د ژوند شعار ده زما نو دا د ارشاد توحید السنه د تنظیم د وخت نه دا شاعري او دا ټولو خلکو ته په پاکستان کښې پته ده چې په سرحد کښې ټوله پښتونخوا کښې لر او بر ته پته ده چې دغه ځای نه زما دا د حماسو او د هغه کلامونه هم زما ټول داسې وو چې توحید او په قرآن او په حدیث او په دغه باندې عقیده باندې بنا وو ماشاءالله زموږ لپاره غټ فخر ده په سلا پکې همداسې خلک را اوسي دي، زیاتره شاعران چې هلته ګورې او پوښتنې ترېنه کوې او بس هغه به چېرته مجازي مینه کې غرقې او د هغې د وجې نه بیا شاعري پیل کوې خو الحمدالله بس دا دی محسن صاحب تاسې لومړی کلام هم واورېدو چې دا د حق ویلو لپاره د حق د ملاتړ لپاره اوله شاعري پیل کړې ده د بدعت او د خرافاتو او د شرک په ضد باندې یې لومړی نو سپینې سپینې خبرې به وایو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو او مونږ به تل کوو خبرې سپینې سپینې، نو که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو، که نه؟ نو سپینې خبرې به کوو. زه خو هر وخت کې چې څوک هره موضوع راوړي، هر عنوان راوړي، هر پېشنهاد او پېغام ولري، نو انشاالله مشکل په کې نه وي. بس! لا نور هم پسې خړوب شو الله پاک د عمل او وینا شاعران موږ ته الله راکړه نو محسن صاحب که دا راته ووایي تاسې په خپله کوم ډول شاعري خوښېږي خیره شاعري خو نو شاعري خو یو سمندر دی که نه چې په په څومره عنواناتو څومره موضوعاتو څومره دغه لري که نه نو دونه دا یو وسیع ځان له یو میدان دی مکمل که نه خو دا که نن هر کس وګڼو نو ټول همدا وایي چې یاره په شعر او په کلام کښې هغه کلام چې هغه ولولې ولري او جذبې را پاروونکي احساسات را پاروونکي ویښوونکي بیداروونکي لړزوونکي تخنوونکي بوږنوونکي کلامونه یې که نه داسې حیرانوونکي نو او بیا داسې ده چې دا اوده ملت هغه هغه دغه را پاڅوي را بیداروي را پاروي یې که نه نو داسې را را ویښوونکي کلامونه را ویښوونکی کلام زما ډېر خوښېږي نو په خاطر د هدایت هم د جناتو انسانانو سلسله الله جاري کړه د همه پېغمبرانو احکامات د رب له لوري دم په دم نازلېدل او حق باطل لکه شپه ورځ سره جلا جلا کېدل او بیا نو چې کوم چا د خپل نبي احکام په سر سترګو منلي بې له شکه پاک الله دې لکه ستوري ځلولي او د خپل وخت د پېغمبر چې کوم چا نه دي اورېدلي نو پاک الله پرې رنګا رنګ عذابونه رالېږلي او بیا نو واورئ چې قرآن ګواه دی په دې باندې چې پرې راغلي د توند باد د هواګانو عذابونه د اسمان د ملایکو تېرې چغې اوازونه دومره تېزې تېرې چغې لکه پړق قهري تندرونه پړق چاودل د سترګو رپکې د سرکشو خلکو زړونه زلزلې تېزې سیلۍ او یا د کاڼو بارانونه په کلونو قادسالې او یا توپان او سېلابونه او په عذاب د خزندو کې اوبدل بدل رنګونه چې سهار به یې د کور لوښو ته وروړل، لاسونه خزندو څخه به ډک وو چې ترې لر به یې کړل سرونه او په سرکتو شادوګانو یې بدل شول جسدونه، نو د الله د دین سره چې هر یو چا ټکر خوړلی، بیا نو داسې ظالمانو په هر ځای کې سر خوړلی. د قابیل او د کنعان حال شو د بدو نه بدتر او د جالوت کافر حال ګوره، او هم د بل او هم د ازل او هم نمرود او هم فرعون او هم هامان شو در بدل او د قارون او سامري هم له شداد کزان خبر شول عادیان او ثمودیان هم ابرهه زیر و زبر او ابوجهل او ابولهب به مخ تورن وي په محشر او هم د حی ابن اخطب سر څرنګ غوڅ شه په خنجر او په ابی ابن خلب باندې ګزار د پیغمبر نو څوک چې خوري بنو نذیر غوندې اسلام سره ټکر نو قریظه غوندې به خوښ وي خاص د خپل ځان په ضرر او بیا نو په هر دور کې حال ګوره د الله د دښمنانو د هر رنګ لښکریانو فرعونیانو پچیریانو واه ډېر ښکلی نوی شعر دی بېخي او بیا نو هم به دغه شان ورکېږي نصرانیت یهودیت هم به دغه شان ورکېږي نصرانیت یهودیت او روافظ سیکان هندوان هم مجوسیت صلیبیت او سر به خوري آتش پرست او بت پرست او بودایت او ځي له منځه به ړنده دیموکراسي او لا او اوس به وګوري نړۍ د خلافت عظیم کمال اوس به وګوري نړۍ د خلافت عظیم کمال او اوس به وګوري نړۍ د خلافت عظیم کمال هر کافر مشرک مرتد او منافق سره قتال کفر شرک په ارتداد منافقت به شي زوال سود رشوت قتل و غارت او خونرېزي به شي پايمال سر به خوري ظلم زیاتی د پردي حق غصب و وبال حق له پولو نه تعدا او تجاوز به شي محال غلا غلطي ټګي برګي دوکټ چلول جنګ و جنجال دروغ غیبت لمسه چغلي او د ګناه واړه قیل و قال د مش شي به پاک له تور تهمت الزام بهتان نه چاپېریاله د مشرق نه تر مغرب او هم له جنوبه تر شمال او ستر قانون د قرآني نظام احکام به وي محکم هر ډګر کې به غازیان د خلافت وي منظم او بیا نو چرس او بنګ او اپین پوډر او سګرېټ نسوار او شراب خوري چرس او بنګ او اپین پوډر او سګرېټ نسوار شراب خوري ډول باجې او ګانې بجانې او ګډاګانې او ډمچوري او موسیقي او رقص فلمونه عیاشي او نشه خوري شرکیات او بدعات او رسومات او سرزوري حب جاه او حب مال او حب دنیا او حرام خوري دا مرداره سود خوري او رشوت خوري او خون خوري ضد عناد بغض حسد رخه کینه او مخ توري او هم په کور د مسلمان کې زړه بدي او زړه توري نو هلکه بهار صاحب وایه کنه د دې ختمېدل دې له دې څومره ضروري ها نو بس دومره درته وایم چې دا واړه به سر خوري او د پاک الله دا پاکه ځمکه بیا به ترې پاکېږي بیرغ د خلافت به لکه لمر غوندې ځلېږي ان شاء الله او دود دستور او هم کلتور او رسم و رواج د جهالت بې ستري او بېلمازي او هم له قرآن څخه غفلت که غرور که تکبر دی او که ریا ده او که وحشت حرص د واک او د اختیار د اقتدار او سیاست او حرص د مال او د متاع د خود غرضۍ او انانیت او د وطن او قوم او زبان په نوم منفي مخالفت او د مؤمنو پرګنو تر منځ ناورین او عداوت او ټول بتان د امیریت او تنظیمیت او مسلکیت او دا بتان به ټول ماتېږي د قرآن په حاکمیت او تل سرلوړي په نړۍ کې وي غازیان د خلافت او نو شو راپورته په نړۍ باندې ځلانده منور بیا د دولت الاسلام د خلافت ځلانده لمر بس نو بهار صاحب ټولو اورېدونکو ته یې دا جوت او ښکاره یي چې هغه وایي پاکې صفا سپینې خبرې کوو هر یو خاین ته یې بې یرې کوو هم د قرآن هم د حدیث رڼا کښې سپینې صفا لکه بکورې کوو که نه نو خلافت ته د بیعت د راتلو وجه هم دا وه چې دغه پېښه او توحید او سنت نظم نه وروسته خو تحریک بیا اعلان شو او هلته په هغه کښې مونږ وو د هغه اول حالات نه واله تر د دې اوس حالاته پورې چې کله دا خلافت اعلان شه نو په دې پسې دلته قسما قسم پراپېګنډې او خرافات او دروغ او الزامونه او تهمتونه او اپواګانې شروع شولې که نه چا به ویل چې دا اشرف غني لاړی پاکستان په څو دورې یې وکړې تون تون لاړی او راغلی تون تون لاړی او راغلی او دا چې کومه ده نو د اشرف غني دې خپل تحريک کښې ما ډېر وخت تېر کړ، تېر کړ، د خپل هر يو کس هغې خبرې ما واورېدلې، زياتې به مې ليکلې ځان ته بۀ دا د خلافت والو چې بيعت کلې وو کونړ کښې دې خوا له لاړم هغو حالات چې مې وليدل وامې اورېدل نو هغو چې ما ته په مياشتو مياشتو باندې کمې خبرې کلې وي تحريکيانو د دوی د يوې ګنټې د تېرېدو سره هغه هر څه داسې شو لکه لکه بلکل چې هسې بڼک او باد شو بڼک او باد باد شو بس ختم شو خدايه تيږه باندې چې ګرد پروت دی او باران پرې راشي باران پکښې وکړي اوف چوف هېڅ هم نشته يوه دا وجه وه دويمه دا چې د هغوی ټولو خبرې دروغ وختې ماشوم یې حلال کړ، پلاني ځای کې حلال کړ، پلاني ځای کې حلال کړ. تپوس، بېرته چې راغلم خراسان ته وویل کوټ کې حلال کړی، کوټ کې مې تپوس وکړ چې کوټ نه ویل چې دا خو په شډل کې حلال شوی، شډل ته چې راغلم شډل کې ویل چې دا خو په نازیان کې دا پېښه شوې. نازیان چې مې وکتل نازیان کې ویل چې دا خبرې دلته دروغ دي دا قطعاً نه دي شوي. بیا یو بل ځای چې هلته کونړ ته مې رابطه وکړه چې لکه دلته خو زه اوس ګرځم د الله بندیان وایي هغه خبره خو دلته نشته ویل چې دا خبره خو په دغه کې شوې ده مامن کې شوې ده. ماموند ته ورغلم، ماموند کې چې مې وګرځېدم، وګرځېدم، د لاتابند او د لنډۍ او دا ګېر چاپېره خواوشا سیمې مې تنګۍ، خانکۍ، شلخۍ دا ټولې علاقې مې وکتلې، ویل چې دا خو په اوغل کې شوې دي، لاړم پسې اوغل ته واوښتم، اوغل کې چې مې تپوس وکړ چې ګورګورۍ کې شوې ده، ګورګورۍ نه، خو لنډه دا کړه چې دا ټولې خبرې چې کوم دی که نه، چې کومې خبرې مې دوی کړې وې، هغه ټولې بوډۍ وو، بوډۍ زنانه وو او هغې نیولې وو او نورې زنانه یې نیولې وې او. دې نه هم خبر شوم چې تاسې کله کله په ترنم کښې هم ګوتې وهئ په اصطلاح او دا خپرونه حماسي زمزمې دي که نو دې کښې مونږ به شاعر باندې هغه جبري هم یوه زمزمه کوو که تاسو خوښه جبري کوئ او که په خپله رضا یې کوئ خو بس یو زمزمه در باندې راغلې ده صحیح ده سمه ده ډېره ښه ده بس اورېدونکي دې تنګ نه شي، خپه دې نه شي، ستومانه دې نه شي، ګیله من دې نه شي او تل تر تله ورته ښه ژوند، ښایسته وختونه، ښه وخت غواړو. د الله له طرفه نه ورله غواړو چې د خلافت ته راشي او د خلافت د سیوري نه لاندې دا د راحت او د سکون او د اطمینان فضا په خپلو سترګو وویني او دا خوند دا خوندورې ثمرو هغه ذایقې او هغه خوندونه چې کوم دي که نه په خپله باندې وڅکي او زړونه یې پرې معطر شي، منور شي او زړونه یې پرې ټکور شي او سترګې یې پرې یخې شي او تندې یې پرې ماتې شي او سینې یې پرې خړوبې شي. تاسې هغه شاعرانو ته چې د خلافت نه بهر اوسېږي او د یو شاعر په حیث باندې کوم پیغام لرئ نو ما یې ستاسو په خدمت کې دی. یاره بهر صیب او زمونږ د څېړۍ د سوري د خلافت د ټولو شاعرانو د خوا نه د تمامې دنیا شاعرانو ته دا دا دا پیغام دی او دا پېشنهاد دی او دا اپیل دی او دا عذر معذرت او ننواتې بزارۍ منت ورته کوو او غواړو ترې چې راشئ خلافت ته د خلافت سره په خلافت کې بیعتونه وکړي د خلافت د ښایسته رنګین ګل ورین او لونګین سیوري د لاندې خپل تاند قلمونو ته خپلو فکرونو د خپلو تخیلاتو تصوراتو ته هغه عملي جامه ور واغوندئ او یې په ګفتار څه انسان نه شي کردار بوی او طوطي کله چې انسان په خوشخوانۍ کي که نه خبره داسې ده چې د خلافت د سیوري نه بهر زندګي چې په کومو وطنونو کومو ساحو بازارونو او ښارونو کښې ده هلته نو شرکیات دي بدعات دي رسومات دي او دغه شان ته ګناهونه دي خطاوې دي غلطۍ دي کوتاهۍ کمزورۍ دي عیبونه دي رنګ رنګ په ګناه او خطا کښې واقع کېدل دي که نه دا پاک او معصوم او بلکل مکمل محفوظ او مأمون او مستور او محجوبه زندګي ده د خلافت د سورونو لاندې راشئ دلته او دلته د زندګۍ خوند وګورئ دلته د تخیل او د تصور او د فکر او د مفکورو پرواز وګورئ راشئ دلته خپل قدمونه ځین کړئ د دې ځای نه او تاسو بیا نو انشاءالله چې د خپلو کوشش او د هڅو هغه ثمرې او پایلې وګورئ د خیرالدین او دنیا د دواړو دپاره د ښایست او د خوشبختۍ او نېکبختۍ او سعادت ذریعه یي دغه هم درته پېغام دی استوار الفزاري منت هم ده ته دی چې ټولو شاعرانو ته راشئ دلته او د دې ځای نه خپل غږ خور کړئ خپل غږ اوچت کړئ او دا اوده ملتونه ولسونه را وپاروئ را ویې پاڅوئ ځکه چې په ملت او په ولس کښې د تل دپاره د شاعر یو حیثیت پاتې شوی دی نو په یوه تله کښې خامخا راځي یا به د شیطان په تله کښې وي یا به د رحمان په تله کښې ځان د شیطان د تلې نه را وباسئ او د رحمان د تلې او ترازو د درنولو دپاره چې کومه دی نو خپل کوششونه او ژوند مصرف کوي او خپل صلاحیتونه او استعدادونه الله در کړي دي دې به تپوس کېږي خامخا دغه مې پیغام دی ټولو ته چې راشي دلته او بس دې ځای نه خپل کوششونه او هڅې وکړي انشاءالله جزاک الله محسن صاحب درنو اورېدونکو له محسن صاحب سره مو خبرې ډېر زړه غواړی خو مونږ د نشراتو وخت بس دغسې لنډ تنګ وي نو مونږ له تاسې نه اجازه غواړو د حماسي زمزمې د دې اونۍ خپرونه د محسن صیب په یو کلام پای ته رسوو، تر بیا چې له یوه بل شاعر ملګري سره ستاسې درانه خدمت ته راځو، اجازه غواړو، راځئ اوس هم د محسن صیب یو شعر ته تم کېږو. بس دا کلام دې تاسو ټولو ته ډالۍ چې لویه ربه حرکت که په هر لور کړو د قرآن د حاکمیت دپاره زور کړو لویه ربه حرکت که په هر لور کړو د قرآن د حاکمیت دپاره زور کړو او غواړو دا چې قرآني نظام حاکم شي او دا کفري حکومتونه را نسکور کړو ستر امداد د پاک الله چې راسره وي په دښمن به دا ټاټو او بې منصور اور کړو او په نصرت د پاک الله په خراسان کې نوی باغ د خلافت به موږ سمسور کړو او موږ د دې باغیچې داسې مالیاران یو ځير ځير پامار يو نيالګي ته له هر لور کړو اوبه خور د دې باغچې کړو موږ په وينو غواړو دا چې په نړۍ يې تخم خور کړو اغزيجن او زهرجن بوټي ترې باسو تصرف په کې شپه ورځ په زور او شور کړو او د رنګينو ګلو رنګ رنګ بوزغلي دي او په ښکلا به يې غمجن زړونه ټکور کړو او ورکه مينه لټوو د مؤمنانو ورور د ورور سره اوس غواړو موږ چې ورور کړو او ميخانې راړنګوو د يهوديانو ټول جامونه د شرابو به نسکور کړو او تور ارمان د لر او بر تورو داغانو د دوی هر یو تور ارمان به سوی سکور کړو او د خلافت د هر غازي د زړه پیغام به خلافت غږ له نوي ایفیمه خپور کړو. جزاک الله. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا ماښام پنځه نیمې بجې چې ان شاء الله ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.